پردې سي د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه عاصم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د غزني په شلګر کې د عملیاتي قوې اته تن عسکر مړه او ژوبل شول د جلال آباد هوایي اډې په نظامي برخه توغندیز برید ترسره شو د هلمند د ګریشک او سنګین ترمنځ شوبله ویجاړه شپږ مزدور عسکر پکې ووژل شول د کندهار ارغسان کې د موټریز کاروان درې شوبلې او دوه موټر ویجاړ دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې د لوګر په محمد اغا کې د قومندان په ګډون شپږ تنه اربکیان ووژل شول. د فراه ښار کې په پوسته برید وشو، د قومندان په شمول پنځه تنه مړه او ژوبل شول. ژوندی زهر یو دښمن واړه ارزوګان شي. اوس هم د خبرونو تفصیل پرون ماسپښین شاوخوا دوه بجې د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند ناني سیمه کې د مزدور عسکرو په عملیاتي قوا د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې درې تنه عسکر ووژل شول پنځه نور ټپیان شول په سیمه کې وحشي دښمن هوایي بریدونه هم ترسره کړل خو د الله تعالی په فضل سره چاته پکې زیان نه دی رسېدلی او یو بل خبر وایي چې پرون غرمه شاوخوا دولس بجې د غزني ولایت سیلګل ولسوالۍ اړوند خاني کلا سیمه کې په مزدور عسکرو چې پلي روانو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ خبر وایي په دغه برید کې درې تن عسکر ووژل شول دوه میله کرمولي ټوپکونه یې له یوې چنټې سره د مجاهدینو لاسته ورغلل او د یاد ولایت په قرهباغ ولسوالۍ اړوند سربلند او جمعه کلا سیمو کې مزدور عسکرو د ملکي خلکو په کورونو وحشیانه چپې ووهلې خبر وايي وحشي دښمن د کلي د مسجد او د کورونو دروازې ماتې کړي، خلک یې ووهل او د کورونو د تلاشۍ په مهال یې شتمنۍ ورڅخه غلا کړې. د هلمند د ګرشک او سنګین ترمنځ شوبله ویجاړه، شپږ مزدور پولیس پکې ووژل شول. د هلمند ولایت د ګرشک او سنګین ولسوالیو تر مابین سنګین ته پر غځېدلي سړک پرون سهار اوه بجې د مزدور پولیسو په شوبله د خرڅلاو شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول. د یاد ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د رود پله په سیمه کې پرون غرمه یولس بجې دوه تنه مزدور پولیس د دراسکو په مټ ووژل شول چې وروسته د قومي مخورو په واسطه دښمن ته وسپارل شول او د دې ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د اوپاشک مانده په سیمه کې بیګا شپه دوه تنه مزدور عسکر د خپلې پوستې په ټاور کې یو په بل پسې د لیزري وسلو په مټ ووژل شول چې یو یې ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو او د دې ولایت د نهر سراج د یخچال په سیمه کې کندهار ته پر غځېدلي سړک پرون سهار اته بجې د مزدوري اردو په پلي ګزمه د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او پاتې یې په تېښته لاړل. او د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې په بېلابېلو سیمو کې دوه مزدور عسکر د درسکو په مټو وویشتل شول. د لوګر په محمد اغا کې د قومندان په ګډون شپږ تنه اربکیان ووژل شول. پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند زاهد آباد ته څیرمه کشم سیمه کې د شریرو اربکیانو د قومندان فقیر په رنجر موټر د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د معلوماتو په اساس د برید په پایله کې رنجر په ټولیزه توګه ویجاړ، د نوموړي قومندان په ګډون شپږ تنه اربکیان ووژل شول او شپږ میله وسلې د مجاهدینو لاسته ورغلې. په خاص روزګان کې پوسته فتحه پنځه مزدور پولیس مړه او ژوبل شول. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اړوند زاړه بازار ته څیرمه د حاجي شفیع د سرای په پوسته بیګا شپه لس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ. د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت پنځه تنه مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته او یوه شوبله یې تخریب شوه. په پوسته کې له مزدور دښمن څخه اتلس بوشکې ماینونه او ګڼ شمیر نور مهمات نیول شوي. په یاده پیښه کې یو تن مجاهد شهید او دوه تنه زخمیان شوي. یاد سرای درې کاله وړاندې مزدور دښمن له یو ملکي سړي نه په زور قبضه کړی او پوسته یې پکې جوړه کړې وه. د کندهار په ارغسان کې د موټریز کاروان درې شوبلې او دوه موټر ویجاړ دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې. د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ اړوند د وام په سیمه کې د مزدور دښمن په هغه موټریز کاروان وسلوال بریدونه ترسره شول چې د زابل ولایت د اتغر ولسوالۍ له لوري را روان و. بریدونه چې تر مازیګر پورې یې دوام وکړ په پایله کې درې شوبلې او دوه رینجر موټر په بشپړه توګه ویجاړ او دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. او د یاد ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د کلانکیچي د لمر خاته په سیمه کې بیګا شپه د ګوډاګۍ ادارې د مزدورو سپیشل فورس عسکرو په هغه موټرانو چې سیمې ته د چاپې په مخ را روان وو زورورې چاودنې ترسره شوې د چاودنې له امله د دښمن دوه ویګو موټر په ټولیزه توګه ویجاړ او پکې سپاره مزدورانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته او د یاد ولایت مرکز کندهار ښار کې پرون غرمه یولس بجې د دوهمې ناحیې اړوند د نوروز شاه برج په سیمه کې د مزدورو پولیسو په سیمه ییز قومندان د ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله قومندان ژوبل او یو ساتونکی ځای پر ځای ووژل شو. د فراه ښار کې په پوسته برید د قومندان په شمول پنځه تنه مړه او ژوبل شول. د فراه ولایت مرکز فراه ښار اړوند د شمالګاه په سیمه کې بېګا شپه یولس بجې د مزدور دښمن په یوه امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او د قومندان نور محمد په شمول یو بل ژوبل شو. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. او د دې ولایت د فرارود ولسوالۍ اړوند د کاروانګاه په سیمه کې د هرات کندهار پر غځېدلي سړک نن سهار په هغه مزدورو عسکرو د خښ کړای شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې قرارګاه ته یې اوبه رسولې. د چاودنې له امله درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د یاد ولایت د مرکز اړوند د کورجي په سیمه کې پرون سهار لس بجې د همدې ولایت د لومړۍ حوزې د امنیت امیر نقیب الله د ماین په چاودنه کې ځای پر ځای قتل او موټر سایکل یې ویجاړ شو د پکتیکا په وړممۍ کې ټانګ ویجاړ پنځه عسکر مړه او ټپیان شول پرون مازدیګر مهال د پکتیکا ولایت وړممۍ ولسوالۍ اړوند تور ناصر سیمه کې د مزدورو پولیسو په ټانګ د مجاهدینو له لوري د خښ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ، درې تنه پولیس ووژل شول، دوه نور ټپیان دي. د غور په ساغر کې له دښمن سره جګړه کې درې تنه مزدور دښمن ژوبل، یو موټرسایکل یې ولجه شو. د غور ولایت د ساغر ولسوالۍ اړوند د دېشیر په سیمه کې نن غرمه یولس بجې مجاهدینو د مزدور دښمن په قرارګاه وسلوال برید ترسره کړ. همداراز یې په سیمه کې د کمین په ترڅ کې په مزدور عسکرو وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ژوبل او یو موټرسایکل یې د مجاهدینو لاسته ولوېد. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. او د دې ولایت له ساغر ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې په مزدور دښمن د برید په مهال یو پلنګ کوچ موټر چې مزدور دښمن خپل عسکر پکې لېږدول ونیول شو او وروسته خپل مالک ته وسپارل شو. د بادغیس ولایت د قاد ولسوالۍ اړوند د خیرخانې په سیمه کې پرون ماسپښین دوه بجې د مزدور دښمن پر رینجر موټر د خرکړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ژوبل شول. او د یاد ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند د خیرخانې په سیمه کې پرون سهار اته بجې د مزدور ادارې مزدور عسکر له خپلو دوو پوستو د مجاهدینو د بریدونو له ډاره تښتېدلي دي. د دښمن په تېښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلې. او د دې ولایت د مرغاب ولسوالۍ په مرکز کې پرون غرمه یوولس بجې د مزدور دښمن له لوري د ولسوالۍ په انګړ کې غونډه ترتیب کړې وه چې د همدې ولایت لپاره د مزدور ادارې والي هم پکې ګډون درلود. د غونډې له پیل سره سم مجاهدینو په غونډه د هوان په مټ برید ترسره کړ چې له امله یې یو عسکر ځای پر ځای قتل، دوه ژوبل او غونډه یې تیت او پرک شوه. او د یاد ولایت د قادس ولسوالۍ نه رارسېدلی خبر زیاتوي چې د قالي چرخ په سیمه کې پرون ماسپښین یوه بجه درې تنه عسکر د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدین ته تسلیم شول د ننګرهار په بهسودو کې رنجر ویجاړ څلور پولیس مړه او ژوبل شول پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ اړوند یولس نمبر ویالې سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر د مجاهدین له لوري د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه معلومات ښیي په دغه چاودنه کې یو تن پولیس ووژل شو درې نور ټپیان شول او یو بل خبر وايي چې جلال اباد هوایي اډې په نظامي برخه توغندیز برید ترسره شو. تېره شپه شاوخوا یولس بجې د ننګرهار ولایت جلال اباد ښار ته نږدې د هوایي ډګر په نظامي برخه چې د امریکایي اشغالګرو مهم مرکز پکې دی د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ. معلومات ښیي په دغه برید کې امریکایي اشغالګرو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د بلخ په مرکز کې رینجر ویجاړ څلور پولیس مړه او ټپیان شول د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون ماښام شپږ بجې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار اړوند سیمو کې د مزدورو پولیسو پر رینجر د مجاهدین له لوري د ایښودل شوي ماین په مټ تکتیکي چاودنه ترسره شوه د معلومات له مخې په چاودنه کې رینجر ویجاړ پولیس ته مرګ ژوبله واوښته مګر دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د سرپل مرکز ته څیرمه وسلوال برید کې د مهم قومندان په شمول درې مزدوران مړه او ژوبل شول د سرپل ولایت له مرکز نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون ماښام د همدې ولایت مرکز اړوند د بلغولې په سیمه کې د مزدور اربکیانو یو تن مهم قومندان بشیر د مجاهدینو د وسلوال برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل او دوه تنه ساتونکي یې ژوبل شول چې وروسته یې یو تن ساتونکي اسحاق د خپلو ټپونو له امله ساه ورکړه. د پکتیا ځاځي اریوب کې د استخباراتو یو کارمند ژوبل شو. تېره ورځ سهار شاوخوا لس بجې د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د استخباراتو په یو تن کارمند د مجاهدینو له لوري د خرڅ شوي مین په مټ چاودنه وشوه. خبر وايي په دغه چاودنه کې یاد کارمند سخت ژوبل شو. د تخار ینګي قلعه کې څو پوستې فتحه، یو اربکی قتل، یو اسیر، یو موټر او پنځه موټرسایکلونه د مجاهدینو لاسته ورغلل. تېره شپه شاوخوا دوه بجې او دېرش دقیقې د تخار ولایت ینګي قلعه ولسوالۍ اړوند زرد کمر سیمه کې د مزدور دښمن په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ تعرضي عملیات پیل کړل. د معلومات له مخې د عملیاتو په جریان کې له لږ مقاومت وروسته دښمن پوستې خوشې کړې او په شرمېدلي حالت کې له سیمې څخه په تېښته شو. د بریدونو په جریان کې یو تن اربکی ووژل شو، یو بل له وسلې سره ژوندی ونیول شو. په پوستو کې له دښمن یو اراده سراچه موټر او پنځه ارادي موټرسایکلونه هم د مجاهدینو لاسته ورغلل. په نښت کې یو تن مجاهد سربېرن ټپي شو. د فاریاب ولایت په لولاش کې پراخې سیمې او یوه مهمه پوسته فتح شوې. د فاریاب ولایت د لولاش ولسوالۍ اړوند د قضات، سنجتک او لاشي په سیمو کې تېره ورځ د اسلامي امارت مجاهدینو په مزدور دښمن پراخ تعرضي بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې یې یادې سیمې د یوې مهمې پوستې په شمول په بشپړه توګه فتح، درې تنه ژوبل او پاتې مزدور دښمن له سیمو نه د تلفاتو په لیدل سره په تېښته شو. وروسته د دښمن الوتکو په سیمه کې سخته بمباري هم کړې خو لله الحمد مجاهدین ته هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د زابل په سیوري کې دوه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ ووژل شول د زابل ولایت د سیور ولسوالۍ اړوند د ګړابند په پوسته بیګا شپه درې بجې د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په ترڅ کې یې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د خوست په نادرشاه کوټ کې دوه عسکر ژوبل شول پرون سهار شاوخوا اووه بجې د خوست ولایت نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند هجریم سیمه کې په پلیو تېرېدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وايي په دغه برید کې دوه تنه عسکر ژوبل شول د خبرونو پای